کومې خبرې درته کړې وې چې اصول فقه کتاب سنت اجماع قیاس دا اجماع دی بیا د قیاس کې خبره درته کړې وه چې و ان کان ذا فرع ذا فرع ذا فرع للثلاثه نو بیا یې وضاحتونه درته کړې نو زه را درمي تفتزانی صاحب او د مصنف د متن خبرو لږ درته وضاحت کوي او څو خبرې د پریشي دي وضاحت دی وجنا د نور هم درته چکی وضاحت کوي او وجه دي حصر مصر کې درته چکی ذکر کوي قوله واصول الفقه الى اخره ما سبق دا مخکې چې ټول تفصيلات مونږ تیر کړو دا ټول بیان دی مفهوم دی چارو اصول کې کېو وهذا بیان ما سبق عليه هذا المفهوم او دا بیان دی مصداق دی مفهوم دا مخکې بیان دی مفهوم دی اصول کې کېو اوس درتا مصداق دی اصول کې کې هغه څه بیان دی مصداق دی اصول کې بیان ما سبق كان بيان مفهوم اصول الفقه وهذا بيان ما سبق عليه هذا المفهوم من الانواع المنحصره بحكم الاستقراء في الاربعه وجد ضبط دارا په وحي غیر مطلوع بیا سنت پر تاسو چې سنت هم په حقیقت کې وحي دي په دور دا چې دا وحي مطلوع نه دي گفته او گفته الله هو گرچه از القومی عبد الله هو چې حضور صلی الله علیه وسلم ویل دا دی الله ویل دي هیڅ تشر دور دا چې خلی بچانه دي عبد الله خلی بچانه دي د بندن سني وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ووجه ضبطه أن الدليل الشرعي إما وحي أو غيره والوحي إن كان مطلوبا فالكتاب وإلا فالسنة أكثر دليل شرعي غير وحي غير وحي بیا به وسو وغير الوحي ان كان غير الوحي ان كان قول كل الامه فكيف ده قول كل امه من عشر في هغه زمانه ټول مجتهدين او په هغه قول کړو دا څه کوي و الا کدا سنو فل یا دا شان دا چلور دی په چلور کې وجه حسر در چکرا بیان والاول چې د کو واسطه سره مونږ سره شتلای بیا به خالی یا به بیا دې الفاظ سره خو شي او دې نظم سره اعجاز متعلق وي یا به متعلق نه کدی نظم سره اعجاز تعلق بیا قران او کا الفاظ سره اعجاز تعلق نه بیا حدیث مبارکه هغه چې کله شریعت رد کړی ني نو هغه هم من دي پاره چې شی دلیل دی دا رنګ تعامل دی امت په یوشي باندې دا هم من دي پاره چې دلیل دا دا رنګ قول دی صحابي چې مخالف دی قران دی حدیث نه صراحتا دا هم من دي پاره چې دا دلیل دا نو ادله کو چلو نه دی بیا ادله چې شی اسلام ګان شی او دا نور هم نو تا وجه د حسر صحیح نه ده وجه د حسر به صحیح نه ده نو هغه د پاره د لازمي او دی وایي چې دا ځان ته مستقل اقسام ګرځول پکار نه دي دا په دغه څلورو کې چې کېدلای شي مندرج کېدلای شي واما شرائع من قبلنا هر شرائع من قبلنا دي تعامل دي امتا قول دي صحابي ده ونحو ذلك فراجعكم الى الاربع ادغي سلور تشريعي راجي دي وقد المعقول ادان دي معقول هم يو قسم دليل لا او هغه هم چې فائدہ نو استدلال بیا حدها هغه یو قسم استدلال په یو دي سلور باندې څخه کوم معقول هغه به شریعت نه مخالف او به معقول کیا به تمسک په معقول النص کې یا په معقول الاجماع کې وغیر ذالک سر میں حبی ذالک فی احکام په احکام کې په دې باندې چې شوی دا تصریح کړي شوی دا یو کتاب کې په دې باندې چې دا تصریح کړي شوی دا چې دا با مقصد دا چې خامخا بیا ته یو با یو طرف ته دې استناد کیږي لابتنائه على علت ولقياس من بناء فاغ علت باندې چې عام مستنبط دي موارد دي کتاب او سنت او اجماع په هر حال فل حکم بالتحقیق نو حکم حقیقت کې استناد اغدري او تي او د قياس صرف شي مظهر وي دا کفار باندې خبره کوي مستنداً الیه واثر القیاس اثر د قیاس صرف په اظهار د حکم کې چې تبع علت متعدی کې او دا ظاهر به چې هغه حکم دلته هم څه شی دا موجود ده ځکه تاسو یې بار بار چې قیاس مظهر وی مثبت نه مظهر وی مثبت نه والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه دا چې مسلې دي بهر حال چې کومې درته خو شي خبرې نو نور کېږي اوس دا یو خبره چې دوی چې دا درې اصول مطلقه دي او د قیاس دا من وجهین اصل دا او من وجهین اصل نه ده په دې باندې ځنې خلکو ستحفظات او اظهار سره کړه لاس اشکالات کړی دي نو زه را درنی هغه اشکالات اولا در تپې در پیر نقل کړي او بیا با یکی بعد دیگری لفظ نشر مرتب سره با د ټول د تجوفي جواب ورکړي خو دې کې دوه قسمه ترتیبونه یې د مصنفینو کله داسې وي چې اعتراضات جوابات او سلسله داسې چلے چې یو اعتراض کی فورا ورپسې کیو کی جواب یا بل اعتراض کی فورا ورپسې کیو کی جواب اکل داسې کې چاول هغه ټول اعتراضات کی نقل کی بیا وایي چاولنی اعتراض نه جواب دا دا دوم نه دا دا دریم نه دواړه طریقې چې کوي اختیار کوي او دا د مصنف ذهنیت پورې چې کوي دارومداري که مصنف دا ذهنیت وي څنګه ده څه څنګه ته ګوري لا شي او مصنف دا ذهنیت وی چې یاره د ما کتاب کتون کی یا سامعین ناظرین با ذهین خلق وی نو هغه دا چې اول ټول اعتراضات ذکر کی دي دوه حافظي اعتمادي که ټول اعتراضات چې دي یاد دي او بیا په ترتیب جوابونه کوي لکه تاسو ځاني چې دا اعتماد په تاسو باندې سره کړای را چې زه کړای نه په تاریخ کې اولا کوم اج خبره مشاخلاص او که کله مصنف دا اعتماد نه نو بیا هغه یو اعتراض ذکر کړي او پکې فورا جواب بیا څنګه چې کله هغه اعتراضات او هغه ترکیب هغه ذهن نشینواله سړی نه کله نو بیا جواب پټیم بیا به هغه څه ته معاف کړي بیا به معاف کړي بیا چې کیږي لږ خبره تکرار کړه د خبره ځان ته خدای ته دا داسې چې په تاسو اعتماد دا اول څو اشکالات په دې خبره درکړ نقل کړي او به به څه کوي جواب واعترض عليه بوجوه فدې باندې څه وجوه سره اعتراض کړی شوی دا الاول اولنې دا دا چې انه لا معنا للاصل المطلق څنګه ته دې ته اصل نه وایې قیاس ته اصل مطلق نه وای حالانکه اصل مطلق تعریف په دې باندې چې دا صادق نو دا مو وای چې دا اصل د من وجهین او من وجهین اصل نه ده فرض نه نه دې ته اصل مطلق ویل پکار دی ځکه اصل مطلق تعریف یې تاسو ته وښکم هغه په دې باندې مو تعریف وایي چې کیږي صادق واعترض عليه بوجوه الاول اولنا اعتراض دادا انه لا معنى للاصل المطلق الا ما يبتني عليه غيره اصل مطلق معنى ندا مگر دا معنی د په دې باندې بل شي شری بناوي چې په دې باندې بل شي بناوي دي ته چوتای دي چې په نسبت سره اصل مطلق وایي برابر خبره ده سواء کان فران دي شي نه خرا او لم يكن فده بل چا دي پر فر وی کوي خو چې په دې بل شي دي نه دي د اصل مطلق وای اب ته اصل مطلق وای کنه باوجود دي چې ده خپل پلار دي پر خو چې فر ده او ایمن دي پر خدای کې شي اصل مطلق دا څه مسئله ولهذا صح اطلاقه على الاب دی وجنه دی اصل مطلق پاره په اب باندې هم صحیح کیږي و ان کان فرع اگر کده خو بیا خپل اب دی پاره چې دی فرع نه چل پرې اشکال مسر خلاص نمبر 1 وم اشکال دا چې دی وشي یو سبب قریبوي او یو سبب بعیدوي نو هغه شی نسبت پته چاته کوي سبب قریبه ته کوي اگر کا د سبب قریبه په حقیقت کې بیا د هغه سبب بعیده لپاره مسبب ولني خو خلک نسبت هغه سبب بعیده ته نه کوي بلکې چاته کوي سبب قریبه ته کوي سبب قریبه لکه اوس مثال په تور باندې زید د عمر زوی دا عمر د خالد زوی دا نو مقصد دا چې اگر سبب قریبا او مقصد زید د فارچوک کا عمر دا او سبب بعیده چوک تا خالد تک خالد دا غیمی نه وی جوړ کړي عمر باندې کېدو که عمر بیا نه وی جوړ کړي مقصد زید با نه دی خو لیکن بیا هم مقصد دا چې زید نسبت خلق عمر تک خالد ته نه دی کني باوجود دې چې عمر د خالد نه شي دا مصفف ده خو خلق ټول عمر سبب قریبه نسبت کې سبب بعیده ده حق ته کې او جت ته په دې ان کو باندې مصرف خلاص هغه ته به نسبت کو اگر که د قیاس په حقیقت کې بیا د چانه مسبب ده د قران نه یا حدیث نه یا اجماع اس په دې اعتراض نو سر خلاص دریم اشکال دریم اشکال نو دی وایي چې تاسو چې دي کنه دلته خو په هر مقسم کې بعض اقسام اعلی درجه تني او بعض اقسام کې لږ کمزوري بیا خو یو ور تنبیه کوي چې اصول چلور دي پلان کوي پلان کوي اول اصل الرابع القياس فقه سبا دا چې وایي کلمه قدرې قسمه ده الاسم والفعل والقسم الثالث الحال ځکه چې هغه کمزوري درجه ده نور کلی چیرته پینځم بیا دی وایي چې ګورا کبه دا دې کې صحیح کانا نو لا به بیا منه نه الا به دې ټکای پورا منه بیا خو اجماع هم محتاج وي چاته سند تا اجماع هم محتاج وي چاته سند د اجماع هم اصل د من وجهین او فرع دا من وجهین هغه هم سند څه کوي محتاج فينبغي الا يكون اصلا مطلقا يا فقال اذا هم اصل مطلق نو لا به منين او لا به شکای پورا ما اصل دې خبرې باندې مصاف خلاص دا چې کې آصفه چې کومې درته وکړي شي خبرې نو شي نورې کې ده چل کا واه دې دې ته وګورم ما زړه در باندې اوسې ځکه او ګور چې ته ورکوالي والا خبره ستوا بلکې شيوخ شيوخ کې راځي نو یې واده کړو کنه نو مخکې خو حیا زمانہ و د کیسې بلا پټ کې ته کمبلې چارو دې کې په پټ وی نو څو حسابې باندې کولې اوس خو به هغه ډبل دې جوړ کړی خپل ټول خنایي او تکلیف نه حیا ما په کار اصل هو بل بل چی جوړ کړی ما په دا کیسې ټول چوي په دې کې جمله معترضه وا نو مقصد دا چې بیا داسي اقوال حاصل نه صحیح دا څه مسلې به هر حال جوړوي تاسو اعتراضات په بوش کې په اعتراضات کوی شو چې په اعتراضات کوی شو جواب باندې ان شاء الله کوی ګدا څنګه چې اوسه لري چې استاد په سوال دی نه څه کوی او جواب یې څه نه نه جواب باندې کوی وو ته والجواب عن الاول جواب دی اول نه دا دا اولنی اشکال نه شي چې اصل مطلق چې د ویلو یاد نه چې الا ما یو ته دې ته هم اصل مطلق نو یې غنډه جواب کوي والجواب عن الاول جواب اول اعتراض دادا ان ان لا ندعي ان لعدم الفرعيه دخلا في مفهوم الاصل من دادا ونکو چې عدم فرعیت کې پارا دخل د مفهوم د کاږي اصل کې چې یو شی مقصد پر نه نو دې په مفهوم دی اصل کې چې دا دخل نه دی خو بس په دې اعتبار سره خو یې لپاره اصل نه په لحاظه دې اصل مطلق ویل دي په دې چې موږ دا نه وایو بلکې اصل خبره دا ده چې دا اصل څخه دا کلی مشکک ده اصل څخه دا کلی او کلی مشکک کې تاسو ویلي دي چې کلی مشکک په بعض افراد باندې هغه مقصد دا چې صدق کې په بعض افراد د کلی مشکک راځي دا منظر څو غواړي څه شي ورته څه شي څو غواړي څه شي کوي څه ولاري څه معاینه کوي واما الاب فانما يبتني هغه د مثال په سره یاد نو واما الاب هر کې ابنا فانما يبتني على ابيه بالوجود لا في الابوه والاصاله للولد او ګورا اب خو چې دا ټیک ته په خپل اب باندې موقوف ته په وجود کې او کته خپل زوی نه پاره په ابوت کې په خپل اب باندې موقوف نه ده او په یو ډول کلالاګان نو دا مثال دی صحیح نه ده اب په خپل اب باندې موقوف ده خو په وجود کې اب ابوت کې زین کې پارا کاتا خپل زوی دې پارا په ابوت کې په دې باندې خو په خپل اب باندې هیڅ دار مدار نشتا هیڅ دار مدار لای دې خبرې نه څوک جواب وکړي کوم د مثال اخر و اما الاب فانما يقتني على ابيه في الوجود لا في الابوه ولا خاله للولد فلا يكون مما ذكرنا في شيء بل خبره کړې وکياد مو چې یو سبب قریب او یو سبب بعید وي نو کزری ورپسې کړی وای نو دی تکرار نه ممون چې خالی لہذا راجح صورت چلا هغه چلته به ورپسې کاو جواب هلته نه جواب نو اوس ال تدبیر یو سبب قریب او یو سبب بعید نو خلق سبب قریب تا کوي نو وایي چې هلته خو سبب قریب ته ځکه کوي چې د سبب بعید خو مؤثر نه وي په یو شي کې کار تاثیر په چا پکې کړی سبب قریب پکې کړی څه دی چې دا مقصد دا چې خلک نسبت نه کوي او دلته خو مقصد هغه علت دی وجنه هغه حکم په قیاس سره چې موږ ثابتو دي چې وجنه ثابت هیڅ علت دی وجنه دې صورت هغه صورت کې بلا فرق تا نو دا خو دې هغه خلکو قیاس ته چې هغه مونږ ډیر وي دا چې قوان نه چوو کوي دا څه قیاس مال فارغ جوړه مو باندې ستوتای وعن الثاني ضمن جواب قال ان السبب القريب هو المؤثر في فرعه جل سبب قريب دا مؤثر في خپل فرع والمفضي اليه اذي طرف تموتي اثر بعيد انما هو في الواسطه التي هي السبب القريب اثر بعيد خو صرف پچاتی باغ مئی کی واسطی کیا کوم سبب قریب دا سبب قریب چې چا کې اثر کړی کیږي چې بعید بالکل اثر هیڅ دخل نه لا في فرعه فبالضروره يكون اولى واقوى من البعيد في معنى السببيه ولا اصاله لذلك الفرق وفيما نحن فيه القياس ليس بمثبت هم هو الجاي خدا څخه نه ده لکه تاسو سماعت تشریح وکړه وفيما نحن فيه القياس ليس بمثبت د حکم الفرع هغه مثبت نه ده لپاره د حکم د فرع علاوه نه دي دینه چې قریب شي او اولاد الاصالت شي فضلا عن ان يكون قريبا ليكون اولى بالاصاله بل هو مظهر لاستناد حكم الفرع الى النص والاجماع وعن الثالث هغه دریم نه جواب دادا چې د ویلو چې بیا په هر تقسیم کې دا څه چې جدا کول پکار دي نو دوی چې نه اول خدان من چې هر تقسیم کې جدا کول پکار دي ولی ماهیات حقیقیه چې کله تقسیم شي نو په ماهیات حقیقیه او اقسام کې تشکیک نه وي ولی تاسو کلم نه ویلې په دور بیان تاسو چې دا د منطق یو کتاب د سلم العلوم ان کې بهاري کې لیکل دي لا تشکیک فی الماهیات فماهیات کې تشکیک نشته لکه حیوانیت په هاتی کې ماهیات حقیقیه کې خپل انواع او تقسیمېږي په دې کې تشکیک نه دي دا فرق نشته دا او افرادها تقسیم الحيوان الى الانسان وغيره هغه چلو به فرض او تقدیر ویمنو ویمه بیا موږ چې هر کې ته تنبیه ضروری نه ده چوک پې کې یو چوک پې نه کوي نو دا علماء دې نه اصول کړي دا حالته نحویان نه کوي چې آل ته مونږ په علم کې په هیڅ شي کې هغه حکم نه ونو کیا سره مونږ چې کو معلوم کو فهو لا يقتضي استناد الحكم حقيقتا مدين خدا نه لازميږي چې حقيقتا دا حکم په دې شي کې د قياس سره کې څه ثابت شو حتی چې د قياس اصلي کامل تسوي وګرځي انجام اشکال یاد مو چې بیا اجماع هم څه ده من وجهین فرلا او من وجهین څه ده اصل ده دی چې څه ده